اسلام کې عوامل ورته لفظي او معنوي لفظي ورته قسم شروط کې عامله او اسماء عامله او ایسا تفصیل او قیاس دویم قسم تا حروف مشبهه بالفعل حروف مشبهه بالفعل څو دي شپږ ان دې ان دې کان دې لکن دې لیته دا او عمل چې څه ده دا داخلي کې په مبتدا او خبر باندې دا داخلي کې په جمله اسمیه باندې دې سمتا نصب ورته او خبر ته چې ورته درم ما اولا مشبه بلیسا ما ملا مشبه بلیسا دا په حروف دی او ما د خپل لا عمل د دې حروف کی چې نه دا داخلي کې په مبتدا او خبر باندې په جمله اسمه باندې اسم طرف را ور کوي او خبر د څه شي ور کوي سلورم لا لنفي جسد دا څه عمل کوي دا اسم ته نسب ورکړي او خبر ته چې ورکړي پنځم ګروپ کې دا دا څه عمل کوي دا چې کله منادا مضاف یا مشابه به مضاف یا نکره غیر معین نه لري چې ورته نسب او کنه کې منادا مبتدا معرفه نه دا مبني په علامه اساس سره دا پنځه قسمه حروف دي چې اسم کې څه کې راکړه دا هغه بهم قسم ته افعال عامله هغه افعال چې هغه عمل کوي افعال عامله څه قسم دي اول قسم پکې فعل متعدی دی فعل مقابل ته عمل کوي اول فعل معلوم یو فعل معلوم دی بل فعل مجبور دی افعال ناقصه افعال مقاربه افعال مد وزم او افعال تاج دا شپږ قسم ته دي چې لکه افعال عقل افعال عامله فعل معروف تعمل فاعل طرف ورته او مفعول به تا مفعول تا فيه مطلق او حال تبي تدي څه ورته او بل فعل مجهول دی فعل مجهول تعمل کوي نائب فاعل څه څه ورته لګا رفع ورته مفعول مطلق او مفعول له تا معروفه حال څه څه ورته بل افعال نه څه د داخلي کتاب باندې جمله باندې او دا اسم طرف ورته خبر څه ورته بل درم قسم د دې نتیجه دی افعال یا اسم مفعول صفت مشبهه اسم مصدر اسم تفسیر او اسم تام اسم مضاف او څه چیرې اسماء کنایه څه چیرې اسماء کنایه Daí eu uno اسماء شرطیه اسماء فاعل په معنا د حاضر سره اسماء فاعل په معنا د ماضی سره اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبع مصدر اسم تفصیل اسم تام او اسماء کنایات او اسم اقام دا یو د اسماء کثیری او بل هغه عامل ما یو په فعل مضارع کې چې کولواله دې د نواجی په هدا دا حروفي عامله څومره دي ولا شروط تجارت او دا سره سم کې دا څومره دي تعمل کې خپل مطلوب څه ورته بیا جر کله په تکلیف کوي جر کله په یا سره او جر کله په تا سره مثال به څنګه د کمرات کو دې اول په کې بار راغلی قرآن څخه هم د دین امین دی من خو مشهور معنا دا چې دا راځي لپاره د ابتدا د غایب یو انسان یو شی ابتدا د کوم ځای نه کیږي نو دا غي لپاره ده اته چې تو من البصره کې جس او دا بصره کې مسجد راغله چې دا څا ورکړه او له کدا د سره لپاره دي د تمنو د لپاره دي ليس الشباب ليس الشباب يو او لعل او د سره لپاره دي تمنو د سره لپاره سره دي تمنو په معنا د ارزو سره دي او سره دي په معنا د په تمنی کې امکان ته متمنا نه وي او په سره دي امکان ته متمنا وي ثم ولا المشبهتان بالإنسان قرآن کې لکه څنګه وایي چې ما زیدون قائما زیدون اسم زمانه او قائما دا خبر ده څه لپاره